خفیان بأن یکون شعبتا من خصلت منها چی یو شای فرع وی دی خصلتنا منها دی دی امور سلاسو او ضدا لشعبتها یا ضد وی لپاره دی هغه شعبی دی یو شای دی دی ګوره امور سلاسو خپل شعبی دی نو مقصد دا چې دا امور سلاسه او د شعبونه یو شی و شعبه او پته ولګیدله چې دا به څه شی وي لکه مثال الحیاء من الایمان الحیاء من ال... او پته ولګېده چې حیا ښه شی ده ځکه چې دا یو شعبه ده د چا نه د ایمان نه نو چې دغو امور ثلاثو کې شعبه وي مقصد دا چې د دې امور ثلاثو نه نو دا به مفاسد وي هغه مصالح وي او که ضد د دې شعبې وي نو دا به څه وي مفاسد وي نمبر ایک او مذنتا لوجودها او عدمها یا ځینې شیونه داسې دي چه هغه پیکرهای محسوس چه وجود دی دغو امورو نی مثال جهاد که دا پیکر محسوس چه چا ده اعلا دکلمت الله ده ها سخاوت که دا کینه که دا پیکر محسوس چه چا ده دی سماحت ده خو بس زکاتونه صدقه ورکه دا پیکر محسوس چه چا ده مقصد دا دی چه دی عدالت او دی سماحت ده نو ځنی شیونه پیکرهای محسوس دی دغو دری شپې ورځې لګیا یې او نالې سمایه کوان کیندي خلکو ته نو دا پیکرې محسوس دي چا ده انتظام و امر الناس ته نو چې کوم پیکرهای محسوسه دې دې دي پیکرهای محسوسه دې دي نو هغه مقصد دا دی چې د دغو امور ثلاثه دا به مسالې وي او چې کوم عدم دې دې ورسره راځلي دې دې امور ثلاثه هغه به څه مفاسد دي نو کله رجع په دې وجه کېږي او متلازما معها او مع ضدها یا مثال په طور باندې یو شی د امور ثلاثه سره لازم ملزوم وي او یا ضد مقصد ضد د امور ثلاثه سره یو شی چې وي لازم ملزوم ملازمې هغه وي نو دا به مصالح مفاسد رد دې درې اصولو ته په دې معنی سره ده او طریقا الیها او الی الاعراض عنها یا ځینې شیونه دي چې آ طریق جوړېږي دې امور ثلاثه حصول دپاره او ځینې شیونه دي چې هغه د دې اعراض دپاره چې جوړېږي طریق جوړېږي نو د رجع دا مقصد به هر حال مصالح او مفاسد هغه رجع دغو درې شیونو ته کیږي او رجع طریقه یې درته وښوله چي رجع طریقه دا مقصد چي ځني شیونه ځنو شیونو په دې امور ثلاثه و کي دخل وي اثباتاً او ځنو نفیاً ځني شعبه یي ورنه او ځني ضد وي دې شعبې د دې امور ثلاثه و ځني شیونه مظنه وي لپاره د وجود د ثلاثه و ځني عدم د وجود د ثلاثه و پاره مظنه یي ځنې شیونه متلازم وي دې امورو ثلاثو سره، ځنې ضد سره چې وي متلازم وي، ځنې شیونه طریق دې امورو ثلاثو ته وي او ځنې شیونه طریق الی الاعراض عن الامور الثلاثو ته وي، رجع دا مقصد نو ځکه دا شیونه دا مصالح او مفاسد ځکه دغو امورو ثلاثو ته چه کیږي راجع کیږي هسې په مسئلې باندې مو سر خلاص سو خبره دقیقه ده اوس ما درته ویله دې پر تاسو عنوان کېښودلی شو تعلق الرضا وعدمه فی القسم الاول بتلک المصالح والمفاسد قبل بعث الرسل و بعده سوا دا قبل بعثة الرسل او بعده سوا یی ځکه شاه صاحب دې ته ځیاب کړی چی حسن او قبح په اشیاو کی چی دی عقلی دی البته شریعت له هغه نه چه وکی مقصد دا ده چی شریعت بیان کړی چی تر څو شریعت نه وی بیان کړی بیا مونږ ته په هغه باندی مونږ ماخوذ نه یو ها البته ځنی شیونه داسی دی چی په هغه کی ماخوذ یو لکه ایمان کفر مسلو کی می درته تحقیق کړی وو ددی خبری ولولا ولولا تعلق الرضا والسخط بتین کالقبیلتین او که چېرته دې رضا او سخط په دې مقصد دا دی چې دې قبیلتینو پورې نه وی لم یبعث یعنی مقصد دا دی چې دا حسن او قبح عقلی نه وی لم یبعث الرسل بیا به بعثت چې رسولو نه وشوی وذلک دا ځکه لأن الشرائع والحدود انما کانت بعد بعث الرسل ځکه چې شرائع او حدود خو بعد بعثت الرسل وی فما کان فی التکلیف بها والمؤاخذة علیها ابتداء لطف نو بیا خو به تکلیف په دې شیانو کې او مؤاخذه په دې باندې په دې کې به څه لطف نه خو لطف او مهرباني خو ځکه ده چي عقل هم دا وايي چي دا کارونه کوه او خدای پاک نبيانو ته دا ويلي دي چي امت ته ووايه چي دا کارونه کوه نو عين دي الله تعالی طرف نه مهرباني نه ده او عقل دا وايي چي دا کارونه مه کوه الله تعالی انبياوو ته وتيلي دي چي خلقو ونه چه که منع که نو څنګه مقصد دا ده چي هغه خبره چي د مونږ عقل موافق خبره ده د هغي نه شان دي هير ته کړي ده نو ځکه د الله تعالی طرف نه عين چه ده د احکامات شرعيه دا لطف دي ځکه ما درته ويلي وو چي انسان خو محکوم ده او دی دو حاکم دی یو عقل دی دی حاکم ده او بل مقصد دا ده چې نقل دی دی چه ده حاکم ده ګوره تاسو په دې خبرې باندې دا مثال زده کو ځان په پوه کو ځکه مونږ وایو چې شریعت دا فطرت او عین عقل ده او عقل سره شریع احکامات ټول چې دی موافق دی چې دی موافق دی ولی دا په دلیل عقلی سره زه درته ثابت کو ګوره انسان دا یو محکوم ده او د دې دوه حاکمان دي یو عقل د دې حاکم ده عقل ورته وایي داسې وکړه داسې مه کوه دا ښه دي دا ښه نه دي یو د دې حاکم عقل ده او بل د دې حاکم څوک ته شریعت ته شریعت ورته وایي داسې وکړه بیا ښه ده او داسې مه کوه په پسې بیا دې نقصان ده اوس که چېرته دا دوه حاکمان په یوه محکوم باندې راغله او د دې دواړو حاکمانو تقاضې جدا جدا وي د دواړو حاکمانو تقاضې جو او دواړه حاکمان د چا له طرف نه دي الله تعالی په مقرر کړي نو بیا خو مقصد دا دی چې دوه او د شریعت پسند به هیڅ یو وي او مقصد دا چې عقل ناپسند او د شریعت ناپسند به چې هیڅ یو وي تاسو بری خبره او چیرته یو حکم شرعی هغه دی عقل داسې نه چې حکم شرعی یو وي او عقل دی هغه خلاف څه کوي تقاضا کوي داسې خبره نه ده او بظاهر که ته وایې چې مونږ ته خو داسې ښکاري یو سړی د واره مقصد دا ده چې زر دوه زره روپۍ یې پټې کړې او لاس یې پرې کاوه شي نو عقل خو دا وایي چې نه دی نه موږ وایو چې دا اصل کې دا د موږ په عقل کې څه ده قصور ده او دې پاره قاسم نانوتي صاحب مثال ورکړی دی چې دې داسې مثال ده لکه یو مقصد دا ده چې ته یو ماشوم راولې او د بي یې په کلاس کې کېنوي یا مقصد د نحونیر طالب راولې او د قاضي په سبق کې کېنوي نو هغه مقصد دا دی چې روزي نو داسې نه وایي چې دا استاد غلطې خبرې وکړې داسې نه وايي بلکې څه وايي یاره ما په عقل کې دا خبرې نه رادرومي ما په عقل کې یعنی دا کوتاهي خپل عقل ته څه کوي منسوب کوي نو چې د مونږ کوم شیونه په عقل کې نه رادرومي دا د مونږ عقل کوتاهي ده دا د شریعت کوتاهي نه ده که مونږ او چونکې انبیاو ته خو خدای پاک عقل سلیم ورکړی ځکه ایګو ټول احکامات په عقل کې خدای پاک څه وو راوستي وو او د تا سره مونږ په عقل کې چې دا ځینې شیونه نه رادرومي دا د مونږ عقل کوتاهي ده دا د هغه احکامو کوتاهي نه ده تاسو په دې خبرې پوه ګوره یو غټ الجن نه قاسم انعام زي صاحب کمال نه ده کړی مثال یو غټ الجن نه سړی څه ده خلاص کړی ده څوره په دې باندې سړی چې پریشان دا لې وایي دین عین فطرت ته عقل سره بلکل او دا لې ظاهر چې دا صحیح نه څه ښکاري نو دې مثال سره بلکل هغه خبره کښي واضحه شي چي دا د موږ عقل نو دا د هغه مضمون قصور نه وي او د هغه لیکچران یا د هغه مدرس قصور نه وي بلکه دا د هغه نقصان قابل است وگرنه علی الدوام فیض سعادتش همه کس را برابر است هسې سر مو په خلاص نه شه په خبرې څه دي باب رسول دي او هسې خبرې دقیقې هم دي ورته غوږ شه ولولا دا تقدیر د مقادیرو دا د الله تعالی مهرباني ده چې تقدیر د مقادیرو وکړي دا بالعرض ده بالعرض ده اوس دا عنوان تاسو ورته کېښودلی چې المصالح والمفاسد معقول المعنی دا مصالح مفاسد دا معقول المعنی وي څه مقصد یعنی قابل فهم قابل فهم وهذا النوع معقول المعنی او دا قسم چې کوم دي دا معقول المعنی دي فمنه ما تستقل العقول العامية بفهمه، ځینې شیونه داسې دي چې عامو خلکو فهم د هغه لپاره کافي ده، ومنه ما لا يفهمه، او ځینې شیونه داسې دي، مصالح مفاسد، چې هغه فهم نشي کولای، الا عقول الاصفیاء، مګر هغه اصفیاء عقول یې کولای شي، الفائض علیهم الانوار من قلوب الانبیاء، هغه خلک چې په دوی باندې انوارات د قلوبو د انبیاوو نه چېرې فائض شوي. نبههم الشرع، شریعت دوی ته تنبیه ورکړې پر ځینې خبرو، فتنبهو بیا دوی پوه شوي ولوه لهم او شریعت ورته اشاره کړي فتفتنو بیا دوی پوه شوي ومن اتقن الاصول التي ذکرناها او چا څوک وایي چې چا هغه اصول یاد کړ چې به کوم ما مخکې درته ذکر کړي دي لم یتوقف فی شیء منها نو په دغو خبرو کې به هېڅ توقف ونه کړي اوس الثاني العلوم المتعلقه بالاحکام والشرائع دوهم هغه علوم چې متعلق په احکاماتو او شرایعو پورې دي والنوع الثاني النوع الثاني هغه ده علم الشرایع والحدود والفرائض چې هغه علم د شرایعو او د حدود او د فرایضو ده ان ما بین الشرع من المقادیر یعنی کوم شارع مقادیر بیان کړي دي فنسب للمصالح مزان نو مصالح دپاره یې څه پیکرهای محسوسه مقرر کړي دي و امارات مضبوطه ومعلومه او څه امارات یې مقرر کړي چې هغه ضبط کړي را دیني او معلوم دي و ادار الحکم علیها او حکم دار مدارس یې هغه باندې ګرځولی ده وکلف الناس وکلف الناس بها او خلک یې په هغه مزان او پیکرهای مخصوص باندې مکلف کړي دي لکه په لمونځ پیکر مخصوص باندې خلک چې دي مکلف دي د زکات دي بل شي د بل شي لکه تاسو وایي دونه عجیب مثال وکړئ چې تصفي به دې پوه شي و ضبط انواع البر اصلیت بیا ضبط چی انواع دی بر کړی ده بتعیین الارکان و شروط او تا انواع دی بر متعین کړی دی ګوره ارکان شروط آداب هر شی مقرر کړی دی وجعل من کل نوع حدا یطلب منهم لا محاله او بیا یې هر عبادت کی یو حد داسې مقرر کړی چې هغه خامخا مطلوب دی چا واجب درجې دي وحدا یندبون الیه من غیر ایجاب او بل هغه حد ده چې خلقو ته دعوت ورکاوه شي چې تاسو دا وکړو خو ایجاب نه یی واختار من کل بر عددا یوجب علیهم د هر بر کې هر عبادت کې څه یو عدد مقرر کړی چې هغه په خلقو واجب ده او څه نور زیاتي شیونه دي و آخر یندبون الیه چې هغه په خلق کې نسبان وبلل فصار التکلیف متوجها الی انفس تلک المذهب نو په دغسې امورو کې بیا تکلیف متوجه کېږي نفس دې پیکرهای مخصوصته د پیکرهای مخصوصه ته تکلیف متوجه کیږي وصارت الاحکام دایرة علی انفس تلک الامارات او دا احکام بیا دایر شي په نفس دي اماراتو باندې ومرجع هذا النوع الی قوانین السیاسة الملیة او د داسې قسمه رجع چې ټول دا عبادات چې هغه رجع سیاست ملیة ته کیږي یعنی مذهبي سیاست ته مذهبي انتظام په دې سره رادرومي چې شرایع دې مقرر وي حدود ضوابط او بالکل کنی یا چی د چوک نوم دالی به مخکی چوک په دالی مخکی که قبله متعینه نه وی په بل چی که تعداد متعین نه وی د فرایض چوک په مکه کی دری رکعته کوی چوک په لس کړه یو غو بل به سره چی جوړ وی نو سیاست ملیه انتظام ته ددغو ټولو شیانو چه کیږی رجعه کیږی ولیس کل مظنه لمصلحه توجب علیهم وليس كل مظنة لمصلحة او داسې نه ده چې هر مظنه لمصلحة توجب عليهم عادې په دوی واجبه وي ولكن ما كان منها مضبوطا امرا ليکن چې کوم ضبط پرې رادرومي امر محسوس وي او وصفا ظاهرا يا وصف ظاهر وي يعلمه الخاص والعام هغه په دوی باندې مظنه واجبه وي وربما يكون للايجاب والتحريم اس اوس د ايجاب او تحريم کله د اسباب عارضه و د وجې نه رادرومي اسباب عارضه و د وجې نه دوی چې هغه ته هغه نشته ده دار ما وی غټ مقصد دا چې اعتبار نشته وربما يكون للايجاب والتحريم اسباب طارئه کله کله ایجاب تحریم د اسباب عارضه او د وجه نه راځي يكتب لاجلها في الملأ الاعلى چې د هغه د وجه نه په ملأ اعلی کې هغه شی ولیکل شي فيتحقق هنالك صورت الايجاب والتحريم نو هلته به صورت د ایجاب او د تحریم راشي کسوال سائل لکه سوال د سائل ګوره حضور صلی الله علیه وسلم چې هغه حج متعلق یې ورنه تپوس وکړ چې العامنا هذا ام للبس تحریم راغی نو کله د ایجاب تحریم د امورو عارضو د وجه نه راګرځي وکل ذلک اوس دې پر تاسو عنوان کولی شو علوم القسم ثاني غیر معقول المعنی علوم د قسم ثاني دا معقول المعنی نه دي وکل ذلک غیر معقول المعنی ادا ټول غیر معقول المعنی دي په دې معنی سره بمعنی انا وان کنا نعلم قوانین التغییر والتشریع فانه من الامور التي لا سبيل الى ادراکها دا داسې شیونه دي دا د هغو امورو نه دي چې د دې ادراک ته څه لار نشته الا الاخبار الالهي او مګر اخبار الهي هغه د دې ادراک لپاره څه ده ذریعه ګرځي دې مثال خاصب ته بیان مثل ذلک مثال د دې دا ده کمثل الجمد نعلم ان سبب حدوثه برودة تضرب الماء مثال برف جوړ شو په یو شي باندې ترنګ جوړ شو نو مونږ ته پته ده چې سبب د دې څه شی ده؟ په دې چې هغه برودت ته هغه یخه، د هوا هغه یخه ولګي، یخوالی ورسره متصادم شي، نو هغه نه څه جوړ شي؟ برف جوړ شي. څه جوړ شي؟ برف جوړ شي. دا پته موږ ته لګي، دونه پته لګي، خو ولا نعلم موږ ته دا پته نه لګي ان ماء القاب چې هغه اوبه د هغه پیالې فی ساعتنا هذه چې اوس فی الحال په دې وخت کې صار جمدا او لا چې هغه جمد ګرځېدلي دي که نه الا بالمشاهده ګوره پته مونږ ته لګي چي زکات پاره يو څه تقدير څه قوانين دي تقدير پکار دي څه يو مقصد دا ده چي نصاب پکار ده دا پته مونږ ته لګي خو اوجي خاص نصاب چي د دوه سوه درهمه يا پنځه او سکه يا دونه او اوښي يا دا ولي مقرر شو دي پته اوس مونږ ته نه لګي لکه دونه پته مونږ ته لګي چي قوانين دي جمد دا دي چي هغه يخه هوا هغه سره ټچ شي نو دينه څه جوړ شي برف جوړ شي دا مونږ ته نصر وکولا دا مونږ ته نصر وکولا ولا نعلم ان الله تعالی كتب علينا هذا النصاب وادار الرضا والشق عليه الا بنفس الشرع كيف وكم من سبب له لا سبيل آه، الى معرفت الا الخبر دیر سے نگاہ سے اسی دیگا معرفت کی پھارا لار نہیں مگر کسی خبر لکہ وہو قول صلی اللہ علیہ وسلم آدم المسلمین فی المسلمین جرما حدیث مخی پیسرہ کہ غلط گناہ دا دا دی مسلمان نه وه چې په مونږ به داسې کېږي فرض کېږي او ډېرو شیانو معرفت ته لار سوا د خبر نه نشته حقیقت القیاس قیاس چاته وتایي دا عنوان ورته لګولی شو لکه مصري نسخو کې لګولی حقیقت القیاس او دا لګولی شو چې لا یصح القیاس بناء علی المصالح قیاس دار و مدار آب په مصالحو باندې نه وقد اتفق من يعتد به من العلماء تاسو وایئ چې ما معتد به من العلماء چې کوم دي چې تا ته اعتبار ورکولی کېږي دوی خو په دې باندې اتفاق کړی ده هلا ان القیاس لا یجري فی باب المقادیر چې په باب د مقادیرو کې به قیاس نه جاري کېږي چې ته وایې چې مثال دا که دوره رکاته ده اوس په بل هم دور رکاته قیاس کوو قیاس زکات چې دا دوره فرض ده نو د بل سره به اوس ګوره درجې چي دي هغه عدد فرض وي نه نه دا مقادير چي دي دا غير معقول المعنی دي او په غير معقول المعنی کي باندي قياس نه کيږي وقد اتفق من يعتد به من يعتد به من العلماء اتفاق کړی ده علي ان القياس لا يجري في باب المقادير چي قياس دا په باب د مقاديرو کي نه جاري کيږي نمبر ایک وعلى ان حقيقة القياس او دو په دې باندې اتفاق کړی ده څه علت جوړ کړي او ځالو شیء مناسب یا یو شیء مناسب دا په رکن او شرط نه جوړ کړي داسې به سړی نه کوي وهلا انه لا یصلح القیاس لوجود المصلحة او په دې باندې خلقو اتفاق کړی ده چې صلاحیت نه لري قیاس لپاره د وجود د مصلحت ولكن یعنی د مصلحت په وجه نه به قیاس نه کوي چې هغه مصلحت هلته ده او دلته ده نو لهذا ته قیاس وکړي نه نه مصلحت باندې دارومدار د قیاس صحیح نه ده ولکن لوجود علت مضبوطة ها هغه علت مضبوطه دی وجود ادیر علیه الحکم چې په هغه باندې د حکم دارومدار وي هغه باندې بنیاد د قیاس کېښودلی شي چې هغه علت چې هغه حکم دارومدار په کوم د عادي بل ځای موندل شي نو ته قیاس کولی شي هسې تاسو سر په دې خلاص لکه اوس مثال په طور باندې فلا یقاس مقیم به حرج علی المسافر ګوره ټوله ورځ مقصد دا دی چې لو کې پردیو خلکو سره ځمکې وریباړوي راړوي نو ته رښتیا وایه مشقت خو په ده کې زیات شته د هغه نه چا په ایرکنډیشن ګاډي کې تور دا چېرې روان ده کراچۍ ته مشقت خو له ده کې زیات شته نو اوس نو یو د رخصت هغه مصالح دي او یو د دې علت ده نو مصلحت خو په رخصت کې شو عدم الحرج عدم الحرج نو اوس خو په کار دا ده چې دلته دې حرج ده نو مقصد دته دې رخصت شي چې عدم الحرج مصلحت څه شي ومرتب شي لیکن دته رخصت نشته ولی ځکه چې دا قیاس پاول قیاس فاسد ده دا خو تا مصلحت نه چې جوړ مصلحت باندې د قیاس دار و مدار کو او د قیاس دار و مدار خو مصلحت نه په چا باندې علت او علت رخصت لپاره هغه مقصد دا ده چې څوک ته سفر ده او سفر ده هلته متحقق نه ده اوس مو سر په خلاص شو په خبرې باندې زور فرق پکې نو په مصلحت باندې به د قیاس دار و مدار درګه هاتې ورته وایي ولكن يهملها اکثرهم لیکن اکثر خلکو بیا دې کې لږ اهمال کړی ده عند التفصیل تفصیل په وخت باندې خلک لږ پکې ته اختلاف وکړي لأنه ربما تشتبه المصلحه بالعله والتشبيه بالقياس ډېر کله ته تفصیل په وخت باندې کله ځینې خلکو باندې اشتباه راشي مصلحت او سره مشابه شي علت سره علت او مصلحت کې فرق نه وکړي او قیاس وکړي او تشریح په قیاس سره ونه څه شي اشتباه راشي یارانو خپل کور کی اختلاف کړی ده چی یو شی داسی ده چی عرس کی د هغو تقدیر په او ټکو سره نه کیږی نو هغو کی به بیا څه طریقی سره سړی عشر ورکوی زکات به ورکوی څه طریقی سره لکه زعفران شو دارنګه دا مالیت تلو دا خو په او ټکو سره خلک نه کوی وسک یو خاص پیمانه ده نو هغه په اړه بیا اچا عرف کې مثال په تور باندې غوټه پیمانه دې معلو کې شي هغه غټه هغه نه وي داسې بندل غوندې جوړ شي بس که پنځه بندله و بیا به پکې ورکوي که نه وي بیا به نه نو تاسې اوس دغه ځای په امام احمد صاحب باندې څه کوي اعتراض کوي چې نه سړی مقادیر دا خو غیر معقول المعنا دي مقادیر خو چې غیر معقول المعنا دي نو اوس چې غیر معقول المعنا دي پنځه او څه دا خو مونږ په ذهن کې امام احمد سے مقام نه اوس دا رد تا بالکل کړه فاسد ده او اصل کې بیا امام احمد صاحب خو د ډېر سیدې پایې شخصیت و اصل کې خبره دا ده چې د مقادیر دا غیر معقول المعنا دي اولا اولا غیر معقول المعنا دي او چې کله بیا یو مقدار سلیت مقرر شي